اصلي چې دا غیر مسلم دي دا نه د کډیرو کسان ما تاول نه ویلي چې موږ درځو ته ورته پښتنه بنه کوي رانه ډیر خلک شکایت کوي دا دوره ډیره کله ولا پستری کیږي دا اعراب د چا دا د دوه قسمو اسم اعراب دی یو اسم مقصور دی او بل څه دی لکه یا غیر د جمع مذکر سالم کی اضافه د چا څه وی لکه یا د متکلم ته دې ته نور هیڅ وضاحت ضرورت نشته اسم مقصور ته ویل کیږي چې دا غي فاقد چې راغلی وي لکه موسی عیسی یحیی الان کتر تیارا تفصیلی دی ولی ذکر دی په اخر کې چې راغله ده الف مقصوره راغله ده او الف مقصوره قابل د حرکت ده نو دی وځنه د اعراب تقدیری ګرځي نو څنګه به اعراب په تقدیر د زمين سره اساس په تقدیر د فصیح سره او د په تقدیر ده بل هغه اسم چې جمع مذکر نه ده او اضافه شاته سوی یا د متکلم ته لکه غلامی واکړه د دې اعراب هم تقدیری ده او د دې اعراب ولې تقديري دی ځکه چې کله د غلام اضافه ساته وساله کا یا د متکلم ته وسخه نو یا ما قبل کې چې غواړي کسره غواړي نو دی یا ما قبل کسره غواړي نو دا غلام چې کوم حرف اخر میم دی دا د اعراب څخه ونیول کا کسری چې کچري ونی اوس موږ په دې باندې اعراب داخلي ولې نه څه ځکه چې محل د اعراب لپاره نشته دی زه د اعراب لپاره شته دی نه نو د دې وجنه دا اعراب د دې تقدیری کوي نو څنګه وای جاءني غلامي رأيت غلامي مررت بغلام اسم مقصود ته ویل کی او هو دا اسم مقصود ما هغه اسم ته ویل کیږي په اخره کې په اخر دې کې الف مقصوره وي الف مقصوره علامه ده چې دا غي لوسته حمزه نه راځي او دا الف ممدوده نه لوسته څه راځي حمزه راځي کعسا و اودار دا یرام خاص ده په مضاف هغه اسم ته چې مضاف دي دا مضاف څه دی دا مضاف اسم د فعل حرف دی اسم د بیا اسم درې قسم راځي اسم جامد دی بل اسم مصدر دی بل اسم دا کوم قسم اسم مشتق کې دا کوم قسم دا چې فاعل دی چې مفعول دی دا صفت مشابه دی چې تبدیل دی دا اسم مفعول دی دا چې څه دی لکه دا اسم مفعول دی ها اسم مفعول هم موږ ویلو علامات هم بیګا ویلو یو علامه دا اسم مفعول چې په شرط کې به میم مضمومه راځي او ما قبل اخر به چې شي راځي لکه بس راځي او بل علامه دا ورته یا خو سر کې مضمومه او ما قبل اخر کې الف هم راځي کنه لکه مختار کې راغلی مبتاع راغلی خو دې په دې باندې نو مضاف هم دلته چې راغلی دی الف راغلی وفي المضاف يا غيثم چې مضاف الى يا المتكلم يا المتكلم تا على كون دې کې چې بغیر جمع مذکر سالم وي كغلام لك غلام وحده تقول تبوي هذا عصا هذا مبتدا عصا خبر دی او هذا غلام رأيت فعل فاعل عصا مقول به دا منصوب د نسب فتح تقديري تر دی الشامل اتم قسم تدا اصناف د اعراب نه غدا دی ان يكون رفع بتقدير زمتي چې موږ دا رفع په تقدير د زمي سره او جر په تقدير د کسري سره او نصب بالفتحه لفظا نصب په فتحه لفظي سره ويختص او خاص کړي شوی دغه شان ته اعراب بالمنقوص د چا پورې د اسمي منقوص دا ترکیږي وهو ما في اخره هغه اسم معرب ویل کی چې دا غي په اخر کې یا وی دا یا ما قبل ساکن چې ما قبل ما قبل ساکن چې ما قبل دې چې شی ورکا ما قبل ساکن چې ما قبل دې ساکن وی نه ما قبلها مقصور چې ما قبل دې چې شی ورکا مقصور لك قاضي واخلا نو رفع د دې په تفصیل د زمي سره ځکه زمان په یا ثقيله ده او کسره په یا ثقيله ده نو دی وجه نه د دوه حالاتو کې را به تفصیلی ګرځیدو او په حسن کې اخف الحرکات وا نو دی یو حالت کې لږه کوي تقول تبوه جهان القاضي جاء بين القيات تقري مفعول به القاضي د دې لپاره فاعل واقع شوی مرفوع د خرافه 50 سره ده تفصیل ځنه خاص دی بجمع المذکر سالمی هغه جمع مذکر سالمه مضافا على كهاله كون دي دي يوم مذكر سالم کې چې دا مضاف یا متکلم چاته یا د متکلم ته تقول تبوجا ان مسلميه تقديره اصل د دې شی ولکا دا مسلميه فاصل کې مسلمو یو اصل کې مسلمون او اضافه یو چې یاد متکلم ته اضافه توجه نشي شو نون تعقیل شو نو الک مسلمو یتجون استماعت الواو والياء واو او یا یو ځای کم شو والاولى منها ساكنه منهما ساكت اول دین ساکن نو قاعده د سیدون ولا متوجی شو سیدون ولا قاعده دا چې کله واو او یا یو ځای راشي اول پکې ساکن وي واو په یا سره بدلول شي او یا په یا کې او معقب الزمه به د یا د مناسبت نه په کثرت سره بدلول شي واو او یا یو ځای راغلو په خپل بتل واو یا واو په یا سره بدل کو و او د غیر متل یا او یا یا په یا چې مکمکا د متجانسین د وجنه و هر په یو کې راغله و ابدلت ذمته بکثرت دا مسلمیه ته جوړ شو ما قبل د مې زمې په کثرت سره بدل کړو مسلمیه ته جوړ شو ولې د مناسبت د یا چې تدازم کثرت د مناسبت د یا سره کثره ولې مناسبت د یا سره ځکه چې یا جوړ شوی د ثانه استاد په کارو چې کله مرکو راځي نو به دې کوی چې دا مرکو اله دې چې دې اته قسم مرکوات راځي المقصد الاول في المرفوعات کله منصوب راځي منصوب اله راځي چې دا د منصوباتو د دوه څو قسم نه راځي نو المقصد الثاني في المنصوبات کله مجرور راځي اله چې د مضاف نه یا حرف جر نو المقصد الثالث في نو دلته په دې کې شروع کول پکار و لیکن دا غي نمخ کې د پتی چې شروع کړه مختلفه مختلف مختلف کې وې ځکه چې دا اعراب ته بیاناو نو ته دا خبره ذکر شو مفرد مختلف اعراب دا دی او د غیر مختلف اعراب دا دی نو طالب سره سودا پیدا شو چې هغه مختلف بچاته ویل کېږي او غیر مختلف بچاته ویل کېږي نو د دې خبرې د وضاحت کې چې مختلف بچاته ویل کېږي او غیر مختلف بچاته نو اسم دوه قسمه دی نو یو خبر الاسم المعرب ټکی کې خود اول نه تکوي نو دې خبره ته اشاره ته چې دا منصرف او غیر منصرف چا کې راځي په اسم کې راځي او په اسم کې کوم اسم کې اسم مبني منصرف او غیر منصرف نه دی نو اسم منصرف یو اسم معرب منصرف دی او بل اسم معرب غیر منصرف دی منصرف چا ته ویل کېږي چې هغه کې ما فيه ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب استثنائيه هغه اسم معرب ته ویل کېږي چې نوی پاره کې دوه سبب یا یو سبب چې قائم مقام دی چې د دوه سببونو دا په کې نیول دي چې ویل کېږي اسم معرب اسم منصرف او تل اسم منصرف هغه تل کی چې پاغي کې دوه سببه یا یو سبب چې قائم مقام د دوه سببونو دا پکې نه دای څه چې لا لګا منصرف اسم او دې اسم منصرف ته اسم متمکن هم ویل کیږي دې اسم منصرف ته چې ویل کیږي ولې تمکن جای دې هنده او دا اسم منصرف چې د اعرابات او صنعتو ته رفع ته نصب ته او جر ته زور کې سره د ثانه تنمین دا مطلق مخکې ویلي اسم غیر منصرف هغه ته ویل کېږي چې باغی کې دوه سبب یا یو سبب چې قائم مقام ته تعالی لکه دوه سببونه دا پکې نه وي چې په دې باندې دوه دې پکې دوه سبب یا یو سبب چې قائم مقام ته تعالی دوه سبب نه دا په یو اسم کې موجود دی نو دې اسم ته چې ویل کېږي علاقه غیر منصرف نو حکم د غیر منصرف چې دی تبدو باندې په کسره او تنوین نه راځي بلکې حالت جریبه په صورت د تاکي راځي بلکې سره لکه مرات به احمد نو اوس خبره ده ده دا تعریفونه باندې موږ ځان اول کوی نو غیر منصرف دا هغه اسم معرب دی چې په دې کې دوه سبب یا یو سبب چې قائم مقام د چا دی دوه سببونه دی دا ورته موجود دي دې ته ویل کېږي اسم غیر منصرف حکم د دې چې دی حکم د دې دا چې په د باندې کسره او تنوین نه داخلي ولې په د باندې کسره او تنوین نه داخلي ځکه چې دا مشابه دي د چا سره فعل سره په دې چې کې فعل هم کوڅه دونو ته محتاج دی مستقبل او فاعل ته دی محتاج دی چا ته او دو سببین ته نو لهدا په فعل باندې خو کثره او تنوین نه راتله اولې نه راتله ځکه چې هغه کثره او تنوین د خواص معظمو مکبرو د ثانه دي اسم نه دي نو دیو چې نه دغه مناسبت د وجنه الکه په غیر منصرف باندې هم کثره او تنوین نه راځي هغه اسباب د مناسب څو دي نه کوم کوم دي عدد دی وصف دی تانیث دی او عجمه ده جمع ده ترکیب دی او الف نون مزیدتان دي او بل څه شری وزن فعل دی او معرفه ده دا نه سببونه دي اوس دا خبره را کا چې دا عدل چاته ویل کیږي وصف چاته ویل کیږي تاریخ چاته ویل کیږي نو د هر یو تاریخ په لاره تاریخ روس را روان دی عدل چاته ویل کیږي وصف چاته ویل کیږي خدا خبره ده چې د اسباب د مناسره د سړی د دې اسانه خلاصه په ذهن کې کیږي یا د کې دغه طریقه دا ده کوم دا اسم غیر منصرف پاګه ته ویل کیږي چې باغې کې دوه سبب د نه اسباب نه راغلي نو دا نه اسباب د مناسره پر واخلول نو اسباب کې دوه سبب له وباسه یو علامه د یو څه شی دی وسپیت یو علامه او یو وسپیت نو سببون نشي کا وبا دې ته سبب معینه ویل سبب معینه یعنی دا معنا چې د دې په تعاون سره دا یو اسم څه شی غدي غیر مستقیم مثلا دا علامه د یو بل سبب سره مرګره شي نو اسم غیر مستقیم یا دا وصف د بل سبب سره مرګره شي نو بیا دا اسم څه شی لکه غیر مستقیم نو چې دا دوه سببونه موږ ته یو باسو کوم دوه سببونه وصف او چې چې یو باسو علامه نو څو سبب پاتې شو و سبب و سببونو کې یو بل سبب هم باسه چې جمع اقصاد دي چې دا یا صيغه متهجمو دا جمع اقصاد صيغه متهجمو دا یو شی دا څنګه یو باسه ځکه دا یو سبب قائم مقام متابع لکه دوه سبب نو جمع اقصا چې باسي یو سبب قائم مقام د دوه سببین شو نو دمتی چې شو هو ته ورنسو پاتې شو شپږو کې نیم سبب بلم دی باسي چې شې دې نو باسا نیم سبب نیم سبب چې شې د الف تانیث په الف مکسوره سره او په الف ممدوده سره تانیث په الف مکسوره او ممدوده سره دا یو سبب د قائم مقام د چا ګرځي درې دی دوه سببین ګرځي عجمه را واخلا دریم چې شرا واخلا ترکیب را واخلا سو سودا دوانو شو کنه نو دې دې کې ثاني چې ملفوظه ثاني پتاي ملفوظه او ثاني مقدره سره یو او په عجمه کې او په ترکیب کې به سبب ثانیه تر قیامت دورې پورې عالمیت شی به ویل کا په تانی چې لفظي او معنوي کې په عجمه کې او په ترکیب کې به سبب ثانیه تر قیامت دوره دي پوری چې ویل کا نو دا کوم چې غیر مختلف دي تعریف کې مثلا دي تعریف چې لفظي او علامات عجمه او علامات ترکیب او علامات باقي څو پاتې سوال کا درې پاتې شو کوم کوم یو عدد دی یو وسې فعل دی بل الفونه زیدتان نو عدل کې به سبب ثانیه کله چې شوی لکه عالمیت وي او کله به وسفیت وي کله به تر عالم راځي او کله به تر شي راځي لکه عمر غیر مختلف دی یو عدل دی بل پکې شي شوی عالمیت دی او ثلاثه غیر منصرف ده یو عدد بل پکې څه شي ده وسبیت نو عدد سره کله علامت راځي او کله سره څه شي راځي وزن فعل سره دا خبره ده کله علامت سره راځي کله سره څه شي راځي علامت سره راغله لکه احمد واخله دا غیر منصرف دی دي کې یو سبب چې د وزن فعل او بل چې د رقم وزن فعل سم وظیفه دا معنی چې وسه یو یو اسم په وزن د چا سره راځي لکه لکه زوري بدل او دا زوري به یو سړی ته نوم کېږي نو غیر من سره شي ولې یو هو وزن په دې او بل په کې څه دی علامات دی کوجی په دې یو وزن په دې بل په کې څه دی علامات نو علاقه وظیفه یو کېدل یو اسم په وزن د اوزان د فعل باندې او کله سره وسپې تم راځي لکه مثال د څنګه احمر ورته غیر منصرف دی یو پکې وزن په دې بل پکې څه کړي علامات دی او الف نون مزیدتان کې به هم دویم سبب کله چې شوی لکه علامات وي او کله به چې شوی لکه علامه چې پکې راغلی هغه مثال به څنګه لکه عثمان او عمران ورته غیر منصرف دی یو علامه دی بل پکې چې دی الف نون مزیدتان دي او کله په وسبه کې پکې لکه چې شی واخلا لکه سکران واخلا یو پکې وسبه دی او بل پکې چې دی علامه دې خبره پوي شي موږ ول نه اسباب د منع صرف دي نه اسباب د منع صرف شو دي نه په دې نو کې به اول دا دوه سببونه راوباس کم دوه سبب یو عالمیت او یو وصف عالمیت او وصف یو ځای خپل نه څه کوي الکه د دلو څه شي وي دا شاف دی دا د عالم څه شي وي شاف دی یو شی دی نو عالم او څه شی دی وسپه ټوله د سیستم کې ځکه وسپه په ابهام باندې کول الوس وسپه کول الوس په کول الاسم دالا علی ذات مبهمه معفوظه مع بعض صفاتها کله چې یو اسم کې د دلالت کې پچا باندې په ذاتی مبهمه باندې سره د دې نتیجه د بعض صفاتو احمر چاته ویل کی ذات من له الحمرات هغه څه چې سور دی دا هغه څه دا ذات سورواله ورته پاره کې څه لکه وصف نو په وصف کې عموم دی او په عالم کې څه ده لکه په مابه د عموم او د خصوص کې څه ده نو دی وجن عالمیت او وصف دوار په جمع کې ده بلکې عالمیت او وصف به د نور سره مرګري کیږي او بیا به دایسم چې څه ګرځي نو دی وجن موږ ویل چې اول عالمیت او وصف د دې ګورو نتیجه او با سره سو په پاتې شي و سببونه کې او سببونه نو رسته موږ چې دا جمع اقسام ته نیو باسه یا صيغه مترجمه جمع اقسام مترجمه ډول څه دي یو څه دي کوي الفاظ مترجمه معنی څه دي لکه واحد نو الک دا بس کیو باسو دا جمع اقسام کیو باسه نو څو پاتې شو شپږ نو یا موږ یې نیم سبب بلم ته یو پاسه یو تانیس پالی په ممدوده سره دی او پالی پی ځکه دغه تانیس پالی په ممدوده مقصوره سره هم دا یو سبب دی خو قائم مقام دی چا دی دوسو پرستان مولا پیږي ور باندې ودا خو نه اسی ودا نه نو دې کې به دویم سبب تر قیامت د ورځې پورې چې شی لکه عالمیت چې دا سبب الله تر دې چې سره چې راځي لکه عالمیت کې یو سره بیا دا سبب نشي ګرځیدل لکه موږ چې ولې قائمتون دې کې هم تانیس ته هم وسیله ده او غیر منصرف ځکه تانیس عالم ګرځي اعلی عالم ګرځي چې دې سره چې راځي او صلحه دې کې هم تانیس ته بل څه چې لکه ترکیب سره کوم دویم سبب ټول عمر د پاره شي شوی عالمیت دی لکه طالبه کا اخلا یو په عالمیت دی بل په کې شي دی ترکیب دی نو دا چې دې ځونی مو څه څو پاتې شو لکه درې پاتې شو عادل وزن فعل او الف نون مزیدتان نو عادل سره به دویم سبب کله عالمیت وی کله به شي شوی ورو سره نشي راځي یا به عالمیت سره راځي یا به وصفیه کی نه کله عالم یو کله په صفت شي لکه عثمان غیر منصرف دی عمران غیر منصرف دی عدنان دا غیر منصرف دی ځکه یو الف نون وزیدتان دي او بل پکې دي چې دی لکه عالمیت دا نمونه دي او کله په وصفیت عالم دي لکه سکران سکران نشه نشه تللی دی نو دا نشواله په صفت او الف نون مزیدتان په کې راغله الاسم المعرب على نوعين اسم معرب په دوه نوعه باندې دی منصرف یو قسم په منصرف دی او هو ما ليس فيه سببان اسم منصرف هغه ته ویل کیږي چې باغی کې نه دوه سبب او واحد یا یو سبب يقوم مقامه ما چې دوی کې قائم مقام له دوه سببانو من الاسباب التي تدنه سببنا لکه زید واخلا ويسمى او دا مسمى کیږي دا اسم معرف صرف الاسم المتمكن په اسم متمكن سره ولې ځکه د اعرابات او ثلاثه ته دی ورکی واثره وحكمه او هغه اثر چې مرتب دی په غیر مستری باندې هغه دا د ایت له چې داخلي کې په غیر مستری باندې الحرکات الثلاثه حرکات الثلاثه سره د تنوینا تقول تبوا جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وغیر منصرف بل قسم ته د اسم نه غیر منصرف دی وهو ما فيه او دا هر هغه اسم ته ویل کېږي اسم غیر منصرف فيه سببان چې پاره کې دوه سبب راغلي او واحد دنیا او واحد یا یو سبب من هذا دینه سببونه یقوم مقامهما چې دا ویږي په دې د دوه سببونو باندې یا څه حکم د دې دی او حکم او حکم د دې غیر مختلف دی الله يدخله الكثرة چې باغی باندې باندې داخلي کې اشاره کا کله د کوول چې کثرت داخله شي دا په کثرت و به نه داخلي کې ذکر لك عائد ذکر نعمان لنا نعمان غیر مختلف دی ويكون او بلا غير مختلف في موضع الجر فغ موضع التاقي صورت الجر په تا سره دي مكتوب به ابدا تقول تبوي جاءني احمد جاءني ترکیب شي واقعي کی رحم الله دا ترکیب تو کړه جاءني احمد مرکب یې د دوه یا د ډیرو نه کنه دا جمله څو قسمه ده کومه کومه یو جمله خبریه ده یو انشاء ده دا خبریه ده که انشاء ده خبریه چا ته وایي